قال وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه سواموا وإن غم عليهم أكمل عيدة شعبان ثلاثين يوما ثم سواموا وينبغي للناس مناسب دي خلق دي پره ان يلتمسوا الهلال چې د پلاټو کو طلب دو کو د میاشتې في اليوم التاسع والعشرين من شعبان په نوشتمه ورځ د شعبان باندې د رمضان میاشتې تلاش ته وکړو په افق کښې فان راوه که چېرې هلال یې ولیدلو سوامو رژې به ونسي سبو ته رمضان به کو و ان غم علیهم او که چېرې دوی نه میاشت پټه شوله مجبوره سیاست ملېږي معنی د معلومې کېږي و ان هم علیهم که چېرې میاشتونه پټه شوله اکمل عیدت شعبان سلاسین یومن پیرابه کو گان د شعبان دیش فریزه ثم سوامو در آباد بیا بریجه ونسی د رمضان و ینبهی لناس مناسب دی خلق دی پرا ینبهی داغه نشی کنه مفهوم یستر دا د مستحب دی پرا استعمالیږي د واجب دی پرا استعمالیږي بلکې د فرض دی پرا استعمالیږي دوته یفترزو منه دی چې فرض دی خلق باندې د حلال میاشتې پلاټه دا په حال کې باندې فرض دي او فرض کفایي دي فرض عین نه دي که نه فرض کفایي دي چې رمضان میاشت په کنه حال ګوري کسی به که نه که چا ونه کتله چا سمون ته کنه سترګې ورچګې نه کړلې ټوله زمونه که نه به ټوله زمونه په دې باندې نیولې دوه ځکه چې رمضان په میاشت کې دی کنه د رمضان رژې پرې تړلي دي و د میاشتې په لیدو کې پرې دی چې میاشت ولیدل شي او میاشت کې کسي نه نو بیا په دې باندې ټول که نه دا ګننګور دي او که ځنه خلک یې کله میاشت وکتله پلاټ یې وکړله په که نه په نظر ویراله یا نه ویراله که نه انره خلک زما په دې باندې که نه فارغه شوله ویمهل الناس واجب د خلق دې پر مناسب منای نه دوه واجب د خلق دې پر ان یلتمس الهلاله چې دا کنه پلاټ وکړو د هلال هلال او ته ونه میشت د ویل شي تر درې ورځې سره کنه او توان پیلا تاریخ دویام دریام تاریخ رسید ته به هلال وته ویل شي ایل ته مس هلال چې دې دا کنه د هلال او د پلاټ وکړو لما سایل مس لم سندې ته ویل شي چې پښې باندې لوسته پوي کنه لما سړي څه ته چلو سر ولګوي ما به افتال ته ولشه التماس لکه یو شای چې وړه په تیار شي کنه د نه پروته وی کنه وروسته په ویجه کپلوس مې په ولګېږي کنه دو ته کنه تحقیق مراد ده طلب مراد ده کنه چې شاید په شپ غور سره کنه په فوق شم یاست کسي خلک ویم به لناس وجب د خلک دې پره ان یلتمس هلاله چې څه تفتیش ته وکړو د هلال شا په غور سره د کنه هلال وګوري فل یوم التاسع والعشرین په نوشتمه ورځ باندې د شعبان میا خو د شپې کتل شي ورځ نشي کتل کنه دو ته مراد کنه هغه شپه مراد کنه چې د مخ ته ورځ یې وشتمه وکنه وشتمه وا د شپه خو د شمه د شمه دو خو د مخ ته ورځ یې وشتمه وکنه نه کېدګه مجاورت ته وجه نه کنه چې دا شپه په سیدو په د ورځ په سې کنه د شپې باندې نوشتمه اطلاق شو ده فعل یوم تاسو ولې شین من شعبان په نوشتم تاریخ ته شعبان باندې ورځ به نوشتمه وي او شپه به کنه د شام د شعبان دا رنګ کنه چې دی شعبان ته کنه میاشت کتلا دا ضروری دي په حدیث یې تر هی بار ولا دا چې شعبان را باندې کېږي کنه حال ته شعبان میاشت وګوري کنه ځکه چې دی نه د رمضان پته لګېږي کېدای شي کنه شا چې رمضان میاشت پورې به رومینه وي وریځې وي کنه هغه نشي ولیدلا به خلک ته به شعبان تاریخ یو دی وی کړ چې شعبان په پنکی ور باندې میاش برا وه چې کله د شعبان پیرا شي کنه او رمضان نشي دلا د به خورشا کو پته به خلک ته او شعبان بس پته نه تر کېده چې شعبان کله باندې شو ده کنه به شعبان څنګه دیش پیرا کوي چې پته لګیږي کنه ویم به الله سه مناسبه د خلک لپاره واجب د خلک لپاره چې هغه تلاش کو د هلال د میژ نه کنه ختم شوه دا صحیح علما کنه میژ ختم شوی دی کنه ا دې وجه نه ډېر د دین کنه احکام میژ نه کنه مخصوص شوی دی په رمضان شي کنه میژ اختلاف وي پر کنه په هیڅ میژ اختلاف وي مسله شي فرق نشته مسله هو کنه ډېر کم صفه اصول دي او اعتباد هوا دی وجه نه کنه چې خلق یا علم نشته به علمي دوه نو یا اتباع د هوا د وجه نه کنه او خلق په دې شي ډېر کنه ګړبړ کو مسله خو سپا دا دو کنه چې په نوښتمه ورځ چې تیرا شي کنه سبو ته وګاته به کنه د شعبان د شامي خلق ته میاشت وګوري رمضان فان راوه کچره میاشت ولیدله امر یتو میاشت هغه ټول خلق ولیدله یا کنه شهیدی وشولا زنه خلق ولید لا بیا شهادت پیش شو شهیدی وشولا ته هر ته کارونه دو سوا مخالف رژه ونسی و ان هم علیهم کچری میاشت نه پټه شولا میاشت نه ولید لا کنه خلق میاشت کتلا میاشت نه ولید لا کنه به اکمل ایت شعبان 30 یومن پیرا به کشمیر د شعبان دیش ورځه په دا مسله باندې ویډ عمل نکی کنه رمضان میاشت چې کسی که نه که ولې دا شي که نه شي ولې دا یوه دی که نه خامه خلک مخته رسي مخته شري شي شعبان دې شورې نه پیره شوه اسمون آشین وی کنه خلق میاشت واکسی چاته په نظر نشی رو کنه دای کنه خل ورته شي کنه خلق ونسی رژه ونسی شهادت نیوی شوا ثبوت نیوی شوا چې تشهیدو نیوی تر شوی کنه بلکې مليونه په مخته چې مېلن وي چې رژې په کې نه ونسي تا کنه هغه یې لنی وته کنه پری رژې ونسي تا په کې ورز باندې نه پلی وین هم عليهم کچېرې میاشت نه پټه شولا دا سمي چې کچېرې میاشت وانه هم مجهوله سیادو کنه په ټولي ته ویل شي او د میاشتې په ټولي اسباب که نه ګار ده غبار ده میاشت که نه که چېرې پټه شوې نه داسې کېدلی شي چې میاشت پې وي په فوق شي که نه خو رکوټ ته منې موجود ده وریځ وه ګارد و لګای و خلک میاشت نه ولیدله که نه شمېر د پیراکو بله ورځ ده که نه شعبان شعبان وشمېري شعبان د دې شپېراکو به د رژې وسي که نه په دا ور به کچېره وریځ و ګاردو به ته یوره بنا دو کنه چې میاش بره خودو هو کنه وریځ و ون شو میاش بره خودو سبا ته رجا خودو او فق مسله سوي کنه چې نه چې کنه میاش ته بره وی خو چې ون شو دې لکنه تاریخ د شا ا د شام تاریخ دا د شو د پیراشوی نه دی نه کنه سبا ته د شعبان د شمه وریځ دو کنه وریځ دو میاش نه ولید لکنه بیا امیر باندې حکم دا دی چې دا به کنه شعبان ورې شمیرې سبو ته به د شعبان ورې ابه د شپې را کوي اذن بعد به کنه رټان سره او میر وی چې نه کنه بیا خبره غوډو خو ورې زوا چې کې چې سکه کسي نه بیا خبره دوه سکه کسي نه ځکه میر دې را کوي سکه چې کنه ورې زوا مې خبره دوه کنه او سکه لارا کسي کنه لارا کسي چې نه لارا بیا نشولې ده بس بیا کنه چې لارا بیا سترو خاطه وګاته به باکنه بار بار کېږي او ریا ته نشته او شهادت ته نشته کنه لیدل نه وي شهیدیان وي کنه او رجا یو کنه خامخا مختر نسی ا مخته چې نسی هغه دی وجه نه نسی چې د خلک رجا شوکین ده او رجا خوند ورکوي بلکې دا د ډیر مشقت دی وجه نه کنه ډیر ته خلک ته فکرمند وي وي ته غمجن وي که چې رجا راونه د خو رجا راونه د رجا نو کنه چې ځکه د غم په وړه شي کنه یو ورځ خو چې مخته ونیول شي که نه د به عید یو ورځ مخته شي ها ه دې وجه نه مخته کې چې عید به ور به مخته شي و ان هم علیم که چېرې میاشت نه پټه شوله او فوق به موجوده وي که نه میاشت ورکېږي نه دا خو چې خوی په لیدو دو په دغې فضا شدو میاشت ورکېږي نه که نه نه چې هلته خلوتي کېږي چې خلوتي شوله که نه غلي د نرخېږي که نه د هغه چا کاري دا ګرځي ګرځي کنه پروس یو سکند نه کارو یې کنه نو ورمسته کنه میاشت نه چې کارو شي به کیسه ورانه شو کنه دا په خپل رفتار باندې سي کنه خدا دا څه ورې دا پروس شي کنه چې ته محق ته ولا شي کنه چې رڼوي خاتم شي کنه رڼوي خاتم شي ځکه مشته میاشت نظر باندې نرسي په فوق شي به وی کنه خو په نظر نرسي کنه دا نه چې میاشتانه شته خو په داسمول شي کنه هو د میاشتې وجود نه معتبر د میاشتې رویت معتبر ده لیدل یې معتبر دی که نه د میاشتې وجود نه موجود خو هره ورځ د میاشتې هره ورځ ده که نه هر خپل ټیم ته که نه ویګا مرې دولې که نه میاشت رسېږي که نه په خپل ټیم باندې که نه دولې ورسېږي هو کله داسې ما پر وشي که چې به لیدلی نه شي وی به خو لیدلی به نه شي که نه نه د میاشتې وجود نه ده لکه خلک چې میاشت تا خو خو خلک ونه لیدله بره خو دو خلک نه ولیده بره ته که چې ا دې رویت قابل وي لیدلې قابل شي که نه چې کې وویني په ټول پاکستان کې څوک نه ویني نو چې شتا خو میاشت که نه سبو ته بیا کچېرې چګا وه غوټه وه که نه چې نه پرې نه لیدو که نه دا پرین وه خو خلک که نه کتل یې نه دورېغه ا کنه کلی در خو دې به کنه شاته کسه یې به کنه ا کنه کته دې واوی نه کنه هلو رویت کبیره نه وی چې کنه که رویت کبیره وای کدا وطن شنه وای چې ته په پلکی وطن شې دا څه کله نه وی چې پاشه شي کې کسینا خام حکنه په هر کلی شي په سره سره شا په وړې وړې کې شا کنه دا ور چې تلاش وته مړ سړی خو کسي کنه دا رویت کفیره کنه خو چې نه په دا کلی شولې شو نه په بل شولې شو نه په بل شي کنه نه په ټوله قبایله شولې شي نه په ټوله پاکستان په دې شولې دل شي کنه بیا عملیونه وته وی کنه ولأن الأصل بقاء شرع بل دادو په دې شم تاریخ باندې کنه میاشت نشو لیدله به اصل بقاء دې میاشت کنه د بل میاشت ریوا دا به پوتې به کنه نه فلا ينقل عنه الا بدليل ان نقل به نکړي د شعبان نه رمضان ته چې رمضان کوي مګر په دلیل سره کنه ولم يجد دليل يريتا ا دليل موجود نشو کنه نه د شعبان د شپې کړی دی نه د میاشت لیدل کنه یو مشک لکول اسلام لا يصام اليوم الذي يشك في ان من رمضان الا تطوعا رجا بنشني ولا فاوريز بني چې پاشه دا شک کوي چې دا رمضان نه دو کنه مګر نفلی بني ولا شي یو مشک چاته ولا شي دا شک ورز وجه یو مشک دیګه ته ولا شي کنه دا د شعبان چې کنه نوې سورې دې پیرا شولې سبو ته کنه د شام ده او د شعبان میاشت کنه او نه وریځي وې کنه چانه ولې دلی شعبان میاشت چانه ولې دلی وریځي وې یا برمینه وی کنه دا د شاک وریځ دو دا احتمال شته په شي کنه چې اول دا چې وریځي وې په دا میاشت بروي خو وریځي وې نن د شام می د شعبان نن دا کنه پرې و د شامو د شام پنې شوه ده نن کنه پیل رمضان ده نن یو بند د شام جوړېږي شک پسې پروزي دی کنه او دا احتمال شته چې میاشت نه وي بره او نن ده کنه خالصه د شمه ورځ وي یو بند د شمه ده نه وي نن د شمه ورځ وي هغه نه لیدو کنه شک پیدا کېږي په دې ورشه کنه دا یو مشک بل شي یا پاور باندې خوشین وو شعبان کنه یکم شعبان باندې خوشین وو میاشت جانو ولیدله ده که نه دا دی که که نه پیرا شولې ورځې خو او سبو ته به که نه د شعبان د شام وي خو نن وریځ دو که نه ګار د لګای د وریځ دو سبو شک نه شک پیدا کېږي کېدای شي که چې میاشت در بره وي خو د بروم د وجې نه وریځ د وجې لیدلی نه شي سبو ته پهله رمضان وي دا احتماله شته په شی او دا احتماله شته که چې میاشت نه وي بره سبو ته که نه د شام وي د شعبان د شمه ورځ وي شکوي ته سبې طرفین ته په دا شکل سایي جزمن نشي ویلا چې یا رمضان ده یا شعبان ده کنه یا خو هغه ورځ ده کنه تاریخ مشته هغه پیره تاریخ معلوم نه ده چې شعبان کنه کله باندې شو ده کنه فور باندې کنه ګرد غبار وریځ وا دا د شعبان په د شم تاریخ د شمه بل شي کنه په دغه شی شک پیدا کېدل شي کنه چې دا نه د شام ده کنه یو بود د شام ده یا که هغه صفاو کنه ای پاته وا چې دا شعبان دې پر کې ورنه مخ برادو برادو کنه او سبوته به کنه د شعبان د شامي کنه خنن به کنه وریز واه وریز جوړه شوله کله شي کچ دا میاشت نه ویشته وي ونن وتلی وی کنه نه میاشت سره بره وی خو وریز دو سبو ته د رمضان احتمال شته پښه و د احتمال شته پښه چې نه دا پیرا دې شوی وی کنه سبو ته د شعبان د شمه وریز وی میاشت نه وی بره دته یو مشکل وی ولا يسمون يوم الشك الا تطوعا ورجابر نسي د شك مگر نفري رجابر نسي چې نیات رمضان به ته وکنه چې سبو تر نیت خو دې زړه رضی ته ویل شي د می خاطی چې نسی د رمضان په نیت نه سی کنه نفلی په نیت نه سی نیت د خلی تعبیر پر شي ویل چې په خلی وی چې نفلی رضا نه کنه نیت هغه زړه رضی ته ویل شي پر شي رضا د رمضان وی ځکه چې بل چې پښتنه نه کوي چې مشنن دوی رضی دي کنه هغه پیسې به شر مېر کو او پابندې بیا د وشتما پابندې کو وشتما پابندې کو یدا به پابندې کنه چې ته بل رم یاست لشي او ورځې پته وګره کنه به یجزیه به کفی کېږي رمضان نه کنه د خلک د رمضان نه وشوله لانه شهیده شمره شاره ځکه چې د سرای کنه میاست حاضر شو وسام ورجای وانی ولا رمضان پر بوندا د کړه ویانی ولا کنه و ان ظهر انه من شعبان کچره پته ولګی دا چې میاست نو بر شعبان دا کانا تتوعا نه دای کنه کا سر ورا کنه د اراده د پرزیر ژوي تقلید یا د نپریدو د پرزینو دو کنه دا نپلی دو نپلیا دو کنه په ګناګورا ده کنه ځکه چې دوخه د فرضي په نیت نیولې و کنه و ان افترا کچره موته کړلا به لمې کسی قضا نشته باندې کني ویلا زمنه په به شروع کنه نه پر پرسد نه مې خود خود نه په پنیت نه ونی ولیا ته خو دې فرض پنیت نه و لانه فی مال مزنون ځکه چې دا رشا په معنا د مزنون شدو مزنون دې ته ورشي تر شو ده کنه په مزه په باب شي کنه چې د فرض په نیت باندې کې چې دا خو مو باندې په غوړه باندې فرض دی کنه زما فرق کوي د فرض په نیت باندې خو فرض وینا ده لکه پر مده شي چې فلور ما کات باندې چک شي کنه اتحیات باندې نو شي کنه پنځم رکعت چک شي چې دا خو لکه چې په اول لوستي باندې و کنه دا د پناپل بریدو کو کنه خدا نپل مزنون دی کنه ځکه چې نپل په نیت خو نه کې ته یې چې کچیر مو د دوه رکعت فرض ته پوتې کنه نه نپل وته پر سړي لازم دی چې قصدن نه پر په نیت باندې وکنه دا خو د پر دې په نیت چې یو چې زمزان شان څه کنه خو منه جوړه نه پری شو ده نه کومه ته کړه دې کزان څه باندې وسانه دویم سره دا ده اين وی عن واجب اخره چې نیت کو د واجب اخر اين وی عن واجب اخره چې نیت واجب اخر وکړو سبو تکنه یو مشقه او اې دو بوندې چې تکنه و ان در ان مشابانه کچری پته ولای چې شعبان ده فقط کیلا یکون تطوعا ویل شوی دی کچې دا به نپلی وي دا یې وجه بحر نه نه کېږي لأنهم منعينه ځکه چې زیرې هنا مانا راولي دو فلا يتعدى بالواجب نه په دا منې هم رژې باندې واجبه چې په ده باندې رېخه رژه واجبه نه پاده کېږي که نه اوس یې فکر اصل لا که نه چې واجب کامل په ادا نه کې سره کنه نه ادا کیږي په تو باندې کامل شي واجب شو ده او تا ادا نه کې شي کنه دا نه کیږي لکه اته نه میس کنه ختم په قضا شو ده او مزګاری پاتې باندې کې چې تغییر د شمس رغلا ده کنه په دا کې می قضا ورې کنه دا ادا کنه کامل ده په تو باندې واجب کامل کنه ادا نه کې شي نه کیږي درنګ دار راه غنه ګناو لري شادو کنه په ګنګوري او په تو باندې رخه راه واجب وکنه نه هغه پیر په دنه پر کې دا به نه پری جوړ شولا وکیل یې چاوي چې نه کافي کېږي کنه دا کنه هغه واجب نه هر کنه کافي کېږي عن الذين واوين چې نیت کړل وول اصح ده خبره سیادو لأن المنهي عنه ذكر كما مانا كما نرغلينو وهو تقدم على رمضان بسم رمضان كما مشكولة ده رمضان ده رجاد رمضان سرا لا يكون بكل سمن آغا مانا نادا كجي بحر شيبون ده چې ته د رمضان نه مخته رژه ونیوله یې مشکل رژه ونیوله که نه صورتن دا که نه ګننګوره رژه لیدل شي نه ځکه که نه دا که نه کافي کېږي واجب هر نه دا که نه ادا نه کیس یې نه دو بخلاف یوم العید په خلاف ته عید ورځ باندې چې که نه عید پر باندې رژه نه سې وتو نه که نه بله رژه قضوي چې آ نه کېږي ځکه چې په دا ورځ باندې یې که نه د رژه نه مال راولي یو مشکل رژه نه مال راولي او د ایت پورې باندې رژنه باندې ولیو کنه خو د ایت پورې باندې آر رژنه باندې ولیو کنه هغه کنه پلین سه کا قضیه پښنه سه کنه کنه کفاره پښنه سه کنه ځکه چې ایت پورې کنه د پرودګار ول مستیاوی ابدګونه ته پر کنه به اګن اعتراض درسي ا د پرودګار ول مستین اعتراض سي کنه خای پک بندګونه تا کنه چای ما جوړ کړه دا کنه و ت و ي ك ن ش خ ر ي ش ت ا شيشتا كان خلوك شكوري زي كان و ت و ر ي ج ا ن ي وليدو و دا اراس په اره رجاس وی کنه کته نه پلی پنیات باندې وی کنه کته قضی پنیات باندې په اره رجاس اراس تا نه هر رجا کنه ګنا سره دو او په خلاف دی لا یو سم یو مشک دا کنه يهود نه سوي به کنه داري شاني ولې نیولې به کنه رمضان نه به رجه مخته کولې کنه نبی سم د په په په باندې ولا کولې کنه دا د رمضان په نیات چې وکنه امنه کوي کنه به چې په بنیاد باندې وکنه د هغه معنی ایګه تا نه دوی راغلی کنه حقيقتا لأن من ينوى وهو ترك إجابة يلازم كل صوم ځکه چې امانه چې ونرولې دو چې ترک ته اجابات ته د پرودګار د المسیح اجابات پرېښول دي اعلی زم دي د هر ژې سره والقرات هاونه به صورت نه یې او قرات اوی کا د صورت نه یې د وجه لا یو سمو کنه صورتن مثل خو اره ځامن چې خاصه نه پلی باندې نه رمضان په نیت پیانه نه سي د وجه بهر په نیت پیانه نه سي کنه او حقیقت سي کنه هر رجا نه دو معنی سورتن منی هانو دو نه پدې شکر حتی کام نه دی وجه نه کنه او پدا باندې کنه ادا کامله پدې باندې کنه او واجب کوي پدې باندې ادا کیږي صحیح خبره ده دو دریم و ثالثو اين وی تطوعها چې نیت نه پلیوته وکړو یو مشک پر بده نپلی رجنیاتو کو وهو غیر مکروهن دانو د مکروه لما روینا حدیث مې وکړ کنه پاش الا تتوعن د نفلی کن استثناء شوی دی چې نفلی نیول شي او دا حجت ته امام شفیع صاحب باندې فی قولی په دې کو چې یکره هو چې مشک پر بده مکروه دو على سبيل ابتداء په طریقه دې کنه نوی رجسره کې چې دا ته نوی رجاوی کنه مخشه چې ته بل مخشه دې رجا نوی تنوي او خلی یو مشک پر باندې نشه کنه بدای مکروه بلی بلکې ټول ائمه ثلاثه کنه یو مشک پر ځای باندې رجاء مکروه بلی کنه سوا د احناف نه میډل نپلی رجاء خو سبب یو مشک پر چې نپلی رجاء نیول شي امام شفیع وګه چې یو مشک پر باندې وکنه نپلی رجاء نه سه کنه خدا سره کې چې خالص کنه دا غوي کنه که مخته نه د بریټ مونږ کړه او یواد ورې د مختالي ورې وکنه و دا د کوم دویمه دریمه رشا و کنه یو مشک دا پر شولو د خیر ده خو که پیله رشا دا نه نپلی نیولې وي کنه بیا اذن ما نه ولیدو کنه دا نه صحیح کړي والمراد بقول اسلام دې په دې حال پر لوسن دي کنه چې لا تتقدم رمضان بسم يومين ولا بسم يمن دا مرفوع حدیث ولا ده کنه ميرو کې چې مراد دې حدیث مراد کې چې لا تتقدم رمضان بسم يومين ولا بسم يمن ما به شکوي سره رمضان پر رضا دی ویور سره یا دا مراد نه نه تقدم به سم رمضان نه تقدم په نیات رضا دی رمضان سره مثل په نفلی باندې راګری ځکه چې لانه یؤدیه قبل اوانه چې د رضا په نیات نه سه رمضان په نیات نه سه دا به کنه رسوي لانه يؤدي ذاك هذا كوي په خاله خپل ټیم نه رمضان ټیم نه ولا وته کنه رمضان رجنسه ځکه دې نه مان ورولیدو موافق شو د رژا سړی د رژې سره چې دا رژا به د نیوله بیا فصوم افضلو به دا رژا بهتره ده په اجماع سره ودل چې مثلا یو ځای په دې باندې عادتي و چې اره کړ جما شي به یا سموار پورې باندې یا جمرات پورې باندې رژا نیسي زه حقوق شي دا کړ په دې باندې رژا ثواب ده اسپیژم پر به د جما رژا نیول عرض نن اسپیژم ده د اسپیژم ده ثبوت کنه اذا معمول ده رژا نیسي یا مشقاق ده تم سي خشو یو مشکا ده و ذکر شپږمه ده د خپل رژې ټیم ده کنه دا د نه ډاري سای کنه دا د کنه رژا ول سیزه پر رژا به اختیار دو کنه ځکه چې د به په ډیره هسته شا کنه دا رژا نیول شپږم پر باندې کنه دا د جمرات په نیت چې مو جمرات تک نه یو مشک په نیت نه سي چې نه مشک پر رژا وته ونسه د رژا به اختیار دو یا یو سای کنه مشا د میاشت کنه په اخر شه درې درې رژې نیول شي کنه شاجا ونی ولې یو ونی ولا دوی مور چې دریم آیا مشخص شو دریم ونه کنه یو مشخص وکنه وریاز وګار د پاتې نو ورګه ده چې کنه نن رمضان ده او کنه د شعبان د شام ده کنه یو مشخص شو ده کنه د خپل دریم رجا ده هدا د رجا به اختیار ده ده نسی وکذا درنګ اذا سما صلات ایام من اخر شهر یو ځای چې رجا نسی دي کنه درې ورځې د اخر د میاشتې نه فساد درې نیوي سلویر نیولې که نه دغه ته چې ونیولې د اخري ژای یې مشک وګرځېده ا دې پره دا بهتره ده و ان افرده او کچره دا رجه کنه خوشی کړی و نه کنه صاحب کړه د معمول دا په دې ورځ باندې کنه او نه کنه چې ته مخ ته رجه ته ونی ولې بالکل یو مشک ته ودای نه پلی رجه کنه وحسو سره لاګ ته نسی چې زه نه پلی رانه سکنه ودای چې کنده وسی اکا د رمضان په نیاد باندې وی کنه واجب بحر په نیاد باندې وی کنه پلی په نیاد باندې وی کنه اگر که مراد دغه نه ده خو ظاهر سے نهی کنه هر شی ته راغلی ده وکیل اسوم افذرو چاوی چې ناری شای به اختار ده کنه بالکل د پلار رضا ده وی کنه عادت ته یاد وی رضا به اختار ده اقدال به علی و عائشہ ځکه چې خطلی و عائشہ به کنده د نپلی رضا نیولې فإن مكان يسماني دي بدار رضا نیولې ول مختار هدي مې په اسلام کنه ول مختار ان يسم المفتي بنفسه اخذا بالاحتياط ويفتي العامه بتلوم الى وقت زوال غره خبره دادو کنه ان يسم المفتي چې مفتي د داري ژاونسي په خپل د مفتي د داري ژاونسي د وجه عمل نه په احتياط بونه په داسې احتياط په لوده ځکه چې کنه کدای شي که چې دا میاشت چېرته بلر لیدل شوي وي بلر لیدل شوي وي که نه دو ته خو وریځ به یا ګادو یا برومو که نه بیا اطلاع روشي که نه چې میاشت پلونکي دي که ثبوت سوه ده په پلونکي شي که نه میاشت لیشي وه رمضان ده یو ورځ ثبوت رولو به بدا که نه اعلان به د مفتي کو هڅه ویلا نه کو اول به که نه رابطه د سره کېږي که نه دا به خلک ته اعلان کو چې رمضان ده که نه خلک رژې ونسي ده که نه دا چې دوه په خپل رضا نیولې وي کنه چې حاکم رضا چې په خپل رضا نیولې وي کنه چې اعلان کو چې رضا سره اعلان دی ان یې سم مفتی به نفسي بچه ته منوي که چې تو ساري رضا وسه کنه نه مشکل ته احتیاطاً رضا وسه تا کنه احتیاطي رضا وسه تا بچه ته منوي په خپل رضا وسه ويفتي العامه بتلونه وعم حق ته به فتوا کې په انتظار باندې کنه حق ته به کې چې سبوت کنه وختور بلا کو کچ دا امساک ټینګ کی ساره شاد وکنه هر کینه شکینه ما کی ساره شاد به جوړ شي کنه نیات په اسره ژو ته وکو خلک ټیم نیات پوت کنه اسره راشي او کني وی کنه حق دې کچ خلاص خلاص کی ساره رمضان نشته کنه په حق می متوی دې پر چې داس نه چې په اتفاقی رجاونی ولا شي کنه رمضان نه مخته اتفاقا رجاونی شي کنه سب خلک اتفاقا نسی ثم بالاختار دينا بعد اعلان باختار وتوكو نفي لتهمته د پر د تهمت من فکر ولې چا سمې کړ چې په دې ته ما څه وکړ نه شي چې تاسو خو خلک باندې رژې ونیولې یو مشرف ته کنه تاسو په رمضان مخې رژې ونیولې او مفتی چې رسیا کنه مفتی به په جواب ته رژا نه نسی کنه چې دای کنه حال په خبروي چې نه موري رژا دو کنه م ا خلق نه پر ذات یو یو دعوت تک نه خلق نه شدر پس نه شي پر کی سونی ولې دو کنه مرکه دې په پټه باندې نه شي کنه خلق ته به نشکر کوي چې څوک په دې په سکتا ونه کو کنه چې تو خر اول نه رکړی دو مشوره وکیا دو فتو قدیر دا وکانه کړی دو هر رشید دربار و او امام ابي يوسف صاحب کنه دا قاضي القضات او چیف جسټس و یا مشک ورزوا په تیر اوس په باندې نوستا در باب ته رولو کنه قضا دې پر یده شاګرد اسد ابن عمر چې کله کښین سره خال سره کښین سره بیا پښتنه ویل وکړه دا یو کې چې ما مې سره ورو علا بهلتن بیضا پس پینا کچره و وعليه ثياب بکنه بیضا په دې باندې سپینه جمعه وي علا بهلتن سودا کچره سپینه کچره نو تیرا کچره وا تیرا کچره وا په دې باندې تیرا چپانا وا کنه تیرا پګړی وا نو چې سوا د سپینش دیر نه چې سمت نه پلیدل چې ټول تیرا کنه یونیفارم سره وغلا او په تیرا کچره نو سو چې خیر ته پښتنه مې نو کچ انت صاحب تو صاحب لري شادو هغه کچون کې نه خلق نو سو اې دې وجره په جواب نه ته چې اے اشاره ته کچود نه مني ارزه چې کله وي پټي پګشه ته ولکه چې انا صاحب مور شادو ا د نر حق نه خپل رجاء غلی ولا که چا سوي که نه خلک پر رجاء کوي مشک تو کنه چې رجاء په سونه نسی کنه چې مو رجاء دو او سو مرض دغه ده چې سو کنه خلک ورګار ده د رجاء نسی ا دې وجه علماء وی چې کنه علماء ده علی الانان په دور رجاء نسی کنه ځکه چې د هر مرض علاج په ضد باندې کېږي کنه ا دې مراد دا مقابله د کنه چاله لان د کنه علما چې کوم خواص دي ادر رنن سي په دې ورل باندې چې خلک ته پته ولګي چې دا خو کنه دا رجا خو څه شي نه داري را کنه ان دا ایستو دا د خو په نپلیار رجا دا پر نه پلیر جاري دا کنه نه نه سي دا چې دې کتر رجا سي کنه حیثیت نه لري نو خلکو ته نه ملي کېږي ورابع ان يسجى به اصل نيته او په ټلیفون باندې پاته لګی چې ته راشته او کنه شته پښې کنه د مر انتظار کو دې انتظار ته ضرورت نشته کنه ورادو ان یسجا فی اصل نیته سورم سره دغه د چې متردد وي په اصل نیته متردد وي ب ان ينوي ان يسم غدا ان كان رمضان ولا يسم ان كان مشابانا چې داس نیت ونسی چې د رمضان سره بو کچې رمضان و او نن سې کچې شعبان و لکه چې داسې نیت ونسي که نه چې انه ان وجدا غدن غذا ته به وایي که چېرې مړۍ مې دله یفترو بیا رژا نه نسم و علم جد یو سمو که چېرې مړۍ مې نه مې بیا سبو ته مې که نه مې رژا به وي دغه رژا نه ده والخامس پنځم سره دغه ده ان یزجا فی وصف نیته رژا خو خامخا نسي نه چې خو یې کنه په وصف شي متردد ده نو مینه دوه ور کوي بأن ينوي أن كان خدل من مزانا يسمو عنه زه نه حق دغه تعبیر کو کنه دا به کرمدان شو نه نو شي کنوي کنه نه پلی هم به شي دا مکرو ده لانه ناوي للفرض من وجهين ځکه چې وجه د فرض نیت به تکړه ده سبو ته کرمدان و به رمضان نه ده نه پلی به کنه خلاص نه پلی په نیت باندې سپاشه به کنه بلا بلا کسان وی کنه بل تردد به نه خلاص نه پلی به وی کنه ا خواص ته نیت ورچی چې کنه خواص ولا ما چې وی کنه ان خپل ژاول سي کنه کنه رمضان شو خو شاپه کنه رمضان وي هغه نه خپل دو کنه بیا نه رمضان ته ورګډوي نه پابند رښتې مینا کو نه پابند کنه به یې کوي کنه او چې نیات نه شته مولا کنه بیا دې پر مکرو دو کنه چې نیات نه شته مولا کنه مراد حواس نه دي چې نیات سمول شي کنه هغه دا امید وی کنه شخص اور سره دا امید کنه خپل ژاول سي کنه ا مسئله نه خبر یا په اختیار باندې چې درې مې کنه عالمون درې مې کنه هوا مشه ده کې سانوي وان بعد رمضان ان كان هذا منه وان تتو ان كان هذا من شعبان يكره لانه ناول فرد من جنم ثم اذا راى من رمضان كثير فتو رمضان اجزاه انه هاو كفي كيدي وجه تيرشلا وان راى من شعبان كفتو شعبان جاز نفري بين ابنه لانه يتعدى بها د اصل ځکه چې نفلیا په اصل سره صحیح کېږي اصل نیت خو شته ولو افسد یجب ان لا یجتمع کچره موته کړه به دا واجب چې قضا د اندر وری لدخول اسکات فی عظیمت من وجین د واجب دخول اسکات نه د پنیات یو جنا یو وجه کړه د پاره د نیات کړه چې کنه رمضان و به رمضان نه دوه نه پدا باندې د رمضان رضا سکته ولا کنه خالص نه پلی نه و اې د وجه نه کنه دا په لازمي جنا